افسوس دا چې هغه ورځ کې در پای تو شد خار اجل چې په خپو د تا کې د اجل ازغی لاړ او د هغه موت ازغی د تا په خپو کې لاړ ارمان دا به دستې ګیتی بې زدې لاس د زمانې وهلی وی تېغ هلاکم بر سر تېغ د هلاکت د ما په سر هم چې زه نه وای په دنیا کې بیا ځکه چې تا بغیر داسې ژوند اوس تا در این روز جهان بې تو نه دیدې چشمم تا چې نن ورځ په جهان کې بغیر د تا نه نه لیدلی سترګو د ما چې نن ما سترګو تا بغیر بل څوک لیدلی نه ځکه چې دا ما ته هېڅ مزه دنیا کې نه راکوي چې تا بغیر اوس ما سترګې نور خلک ګوري ای منم بر سر خاکې تو دا د زه د تا په خاورو سر ناست یم قبر سر باندې کاش کې خاکم بر سر چې دا خاورې دې ما په سر وای او سادي سه وایي چې داسې یو حسین و جمیل سړی و به هر حال مرګونه خو داسې وي خدا جانې یې دنیا خدا جانې یې دنیا گردش گیتی گلی رویش بریخ گردش گیتی گلی رویش بریخ خار بنا بر سر خاکش خار بنا بر سر خاکش برس هغه ذات چې قراری د نه را نه نیوی او خوب ده ته به تر هغه پورې قراری او خوب نه ورته تا گل و نسرین تاج گلاب او چمبیلي به دې مخکې نه په بچونې ورته غورځولي نه وو داسې نازو نخرو ټیم یې تېر کړی چې وده کېده به هسې په توشک به نه وده کېده محموده مخکې نه به یې ګلاب ښه ډېر پاڼې او ګل نسرین دا پاڼې به یې داسې ورته په بچونې واچولې بیا به په هغه باندې چې کېده سملاسته گردش گیتی گردش زمانه گل رویش بریخت هغه ګل دې مخ دې دی توی که داسې توی که خار ګنا هغه مال کونډۍ چې کوم دي هغه نن اوس په سر د خاورو دې د باندې چې دي پیدا دي نو دا حالات وي د دنیا به هر حال دا داسې یو فاني چې دا دنیا ده نو سادي صاحب وایي بعد از مفارقت او عزم کردم وروسته د جدایي د دنه ما عزم وکړ و نیت جزم اخ مستحکم نیت می وکړ که بقیت زندگانی فرش هوس در نوردم چې نور باقی زندگی به زه فرش د خواهشاتو ټولوم او بیا به چېرته عشق چا سره ونه کړم او نه به چا سره ملګرتیا جوړه کړه چې دا تکلیف مې په زړه و ګرد مجالست نګردم او زه به ګرداور د اختلاط او مجلس ها د ملګرو نه ګرځم او چا سره به بیا داسې تعلق جوړ نه کړ دوش مخکې زمانه چون طاووس په مثال د طاووس مرغه به می نازیدمن در باغ وصل زه به نازېدنه په باغ د وصال کې وصال به و د طاووس مرغه غوندې به د باغ د وصال کې څه کېدله نازېدله دیگر امروز بل واري اوس نن ورځ وګوره از فراق یار می پیچم چمار نن اوس له فراق یار نه زه داسې تاوېږه راتاوېږه لکه مار چې تاوېږي راتاوېږي او یقینا خبره دا ده سود دریا نیک بوده یقینا خبره دا ده چې نفع د دریاب دا ډېره ښه به وه لیکن ګر نه بوده بیم موج که چېرته د چپو هلاکت خطره پکې ته نه وای او صحبت ګل خوش بوده دې کې شک نسته چې صحبت د ګلاب یعنی صحبت د محبوبو دا به ښه و ګر او صحبت د ګلانو ښه به و ګر نیستې تشویش خار خو که چېرته خوف ته پکې ازغو نه وای یعنی محبوبو سره او دا عشق او دې کیسو به خوند کاوه خو که چېرته د فراق او د دغسې جداییګانو خوف پکې ته نه وای نو ګلان ښه وي خو به هر حال ازغي خو وي پکې که ازغي خو وي پکې ګل بېخاره نه وي ګل بېخاره یکی را از ملوک عرب حدیث لیلا و مجنون و شورش حالوی بگفتن یو لرا له بادشانو د عربو نه خبره د لیلا او د مجنون او شورش او سرګشتګي د حال د د خلکو وویله چې داسې لیلا ده داسې مجنون ده او داسې کیسې دي که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است چې سره دې کمال علم او بلاغت سر یې په بیابان کې ایښی ده مجنون یې ورته ښوده او په جنګلو کې ګرځي و زمام اختیار از دست دادا او واګې دې اختیار یې له لاس نه ورکړي دي بفرموده شو خلکو ورته حکم وکړه ده ورته حکم وکړه بادشاه حکم وکړه خلکو ته تا حاضر آوردن چې دا مجنون دې حاضر کړي دا ولې دونه بېوقوفې ځان نه جوړ کړی و ملامت گردن گرفت او ملامت کولی شروع کړه چې در شرف انسان څه خلل دیدي چې په شرافت انساني کې تا څه خلل ولیده چې خوی بهایم گرفتی چې خوی د ځناورو دې نیولی دا په جنګلو کې ګرځه ا لېونیه په صحراګانو ولې په انسانانو کې تاسو خلل ولیدل و ترک صحبت مردم گفتی او ترک تی مجلس تی خلکو دی ویلی ده مجنون بنا لید مجنون وجړل دا خلک ډېر مظلوم مخلوق وي دې ته جړا په بنا ورځي دا د خفه کولو خلک نه دي وګفت ویې ویله ورب صدیق لامنی فی ودادها ډېر ملګري دي داسې چې ما د لیلا په محبت کې څه کوي ملامته کوي الم یرها کاش چې یوه ورځ خو یې لیدلې وای فیوضح لي عذري چې ما عذر ورخواته منکشف شوی وای او زه به بیا معذور ګڼله کاج کانا کی عیب من گفتن کاج کانا کی عیب من گفتن رویتای دل ستا بدی دندی تا بجایی ترنج در نظرت بی خبر دست ها بری دندی کاج افسوس تا که آنا چه اغا خلق که عیب من گفتن چه عیب دی ماوائی رویت ای دل ستا مخ دتای ای محبوبا محبوب تا دل ستا وائی دل ستا دکو تای چیز را زاری بدی دندی کاش چه تا مخ لیدلی وای چه بیا خلق ما باندې عیب لگولی نه تا بجایی ترنج در نظرت تا چې په جای دې هغه نارنجانو باندې په نظر کې تا لرئ چې تې لیدلی وی بیا دې نارنج په ځای باندې بې خبر دستها بریدن دې په بې خبري کې لاسونه چې وای کټ کړي وی تا حقیقت مانا بر صورت دعوا گواهی دادې تا چې حقیقت معنې په صورت کې دعوې باندې ګواهي ورکړې وی هغه یوسف علیه السلام واقعې ته یې پکې اشاره وکړه چې فذلکن الذي لمتنني فيه چې زلیخې ورته ویلې چې ولې اوس ما اودسونه مات شو خو دا هغه ذات ته که نه چې تاسو ما زه پکې ملامتوله چې زلیخه له خپل غلام نه دغسې چې کوي توقع لري ټولو میتیازې پردګو کې وتلې وي اودسونه یې مات وه چې کله پاڅېدلې هغه ځایونه ټولو لامده وو ښځې ډېرې زر میتیازې ودي دله څنګه اودسونه مو مات شو فقطان ایدیهن لاسونه یې پرې کړې په هغه باندې وقلنا حاش لله حاشا لله نو مقصد دا دی چې دونه وار پار ونه خطا شه چا ډبه ګوته په یوړه چا د نورو ګوته په یوړه ترې دا کپېدا باندې شوې چا چې خولې ته هغه هغه وړې وه دانه په بوی شوې خولې پورې نښتې وه ترېدلې کپېدلې او د سونه یې ټولو ماتو دې خور ته کاته کوشکونه اچولي چې کله لاړې شاه ته یې پسې وکتل بیا یې ورته ویلې چې اودسونه خو ټولو مات بیخ مو ونه خېږه ښه جي فذلکن الذي لمتنني فيه دا هغه ده چې تاسو زه پکې ته ملامت کوونه نو ده ورته ویلې چې بادشاه قربان دې ته چې لیلا ووینې بیا به درته پته ولګي نو ته اوس ما ولې خامخا چې کوې ملامته کوې ښه جي ملک را در دل آمد بادشاه ته دا خبره په زړه کې وراله چې جمال لیلا مطالعه کند چې حسن د لیلا مطالعه کړي چې یاره د لیلا به څنګه یي دا چه صورت است چې دا څنګه صورت ده چې موجب چندی آفت است چې سبب د دونه مصیبت ګرځېدلی ده چې خلک یې لیوني کړي دي او په بیابانو ګرځي پس به فرمودش حکم یې وکړ طلب کردن چې دار وغواړو در احیای عرب په قبایلو د عربو کې بګرځېدن نوکران ملازمان شاهي وګرځېدل و به دست آوردن او په لاس باندې ورته راوستله چې دغه لیلا ده لیلا خو دونه هغه نه خو داسې سکاڼه غوندې جینکۍ وه و داسې نرۍ جوړه چیګه غوندې و پیش ملک در صحن سرایچا بداشتن او مخته د بادشاه په میدان دی هغه سرایچې چې ولرله په کومه هغه وړه غوندې کمره یې غته مخ ته داسې ورته ودروله ملک در حیعت او تعمل کرد بادشاہ په حیعت ته دې کې فکر وکړ در نظرش حقیر آمد په نظر د بادشاہ کې ډېر بې قدره بې قیمته راغله داسې بازي توره کوي غوندې شی ده به حکم آ کې کمترین خدم حرم په سبب د دې چې هغه کمترین د غلامانو د دربار د بادشاه به جمال از او بیشتر بودن هغه په جمال کې له ده نه چې وې زیاتې وې له لیلا نه و به زینت از زونتر او په زینت او ډول ډال کې چې وې زیاتې وې مجنون به فراست دریافت مجنون دا خبره په زیرکي سره معلومه کړه چې بادشاه په نظر خو جوړه ښه نه راله و گفت ورته ویې ویله ای ملک ای بادشاه ازی دریچا چشمه مجنون در جمال لیلا نظر کردن تاثیر مشاهدت او بر تو تجلی کند چې له دې روزن نه سترګې د مجنون په جمال د لیلا کې نظر وکړي ته د لیلا ته د مجنون په سترګو چې کله دې دریچې نه وګوره تا چې راز دی هغه مشاهدت په تا باندې ښکاره سي بیا به درته پته ولګېږي ته په ما سترګو خو ورته وګوره که نه ته په ای معاشر دی دوستانو قولو تاسو اوایو اغا تندرستا چی عشقی کڑای نی لست تدری ما بقلب الموجعی چی تا تا پتا نلگی اغا چی کم پز کم دردونه په زړه دې دردناک کې وي هغه تا ته پته څه لګي چې د دردناک سړي په زړه کې کوم دردونه وي ځکه طاهر یو ځای وتایي چې د مینې په الف بې نه پوهېږي چې د مینې په الف بې نه پوهېږي د هغو دې منت د هغو دې منت بار کړم ښه دې وکړو چې د مینې په الف بې نه پوهېږي د هغو دې منت بار کړم ښه دې وکړو داسې خلکو احسان بار دې کړه چې هغه مینې په الف بې باندې نه پوهېږي نو هغه ته د مینې څه پته لګي تاسو په دې خبرې پوه شو تندرست سړي ته د زخم درد پته څه لګېږي چې د زخم چیرې غریب لیدلی نه نو څرنګه به د زخمو پته ورته لګي جز به هم درد نه ګویم سوا د هغه خپل هم درد نه زه نه وایم درد بل چا ته چې ما هم درد نه هغه ته زه درد نه بیانوم نو عاشق سړی ټول عمر چې زړه تشی بل عاشق ته چې کوي تشی هغه ورته لوښی تشکي پړمخي کي هغه ورته تشکي هکه یو داسې سړي ته چې دا کیسې بلکل اډو تصور کړي نه یا يو هسي ډوب شی وي مقصد حيوان لايعلم غوندي او په دې باندې هيڅ پوهېږي نه ايښته دا کيسې وکړي تر پورې خاندي به وایې به چې زمړی خو د خولې مې په سوک والی خدای دې بېخ وباسه ما په زړه څه تېرېږي سمې دې ټکټر ایلې دي او تر پورې خاندي خدای دې بېخ وباسه چېرته مو داسې سړي ته درد نه بیان کړی نه نه دا به سړی داسې سړي ته بیانوي چې هغه ښه تجربه کاري بیا به ایخته ورسې بیا به څه درله علاج ښایي څه به غوي خو چې مقصد څه په دې کیسې خو پوهېږي چې اوس تاهي واسې حیوان لایعلم ته داستان سیخ کړی که نه به در پورې خان نو تاله به لا طبیعت خراب کړي گفتن از زنبور بې حاصل بود ویل د زنبور دا بې حاصل ده چې یو سړي ته لګیایي چې دا زیړه مچۍ نه ده مونږ ورته بمبر وایو څوک ورته څه وایي زنبور چې ورته وایي دا سره مچۍ چی زیړه چې نه سخته لګي چې دا داسې ټک کوي که نه چې ودې خوري دونه وپړسېږي او داسې دردونه کوي که نه دا داسې سړي ته لګیا چې ټول عمر کې یو ټک دې مچۍ ورله ورکړی نه د نو به در سره ومني سړی پرېږده دونه که در شوی ده دا دا تا دونه خوږی با یقې گفتن از زنبور بحث و کیسه کول د زنبور دا به بې حاصل وي او مفیده به نه با یکې سره د ایک سړي در عمر خود ناخوردنېست چې په ټول عمر کې چېرته یو ټس د مچۍ خوړلی نه تا تو را حال نه باشد همچو ما تا چې تا لره حال نه وي په مثل د ما چې ما غوندې حالت کې نه حال ما باشد تو را افسانه پیش نو د ما حالت په تا ته بیا مخته ګپ شپ ښکاري نو دا کیسې به سړی هغه چا ته کوي چې څه په دې کیسو خو پوهېږي ځکه خو طاهر وتایي ما طاهر ما طاهر ځکه ورشا کړه میخانې ته ما طاهر ځکه ورشا کړه میخانې ته چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید ځکه ما دی چې سړی څه نااهل خلک دي دا په دې خبرو باندې څه پوهېږي حکایت قاضی همدان را حکایت کنم که با نال بند پې سرې سرې خوشبو ده قاضي دې همدان لره دا خبره بیانوله شي چې سره دې یو نال بند زوی چا غاسو ته به پلار نلونه وال دي دا د ټول همدان شهر قاضي و ایخ سره عشق راغی غریب په میان شي و نعل دلش در آتش روزګاري او نعل دی هغه زړه د ده په هغه اور د زمانې کې و نه قاضي همدان را حکایت کنند که با نعل بندې په سرې سرخوش بود و نعل دلش در آتش او نعل د زړه د ده په اور کې و دا ختمه شوه محاوره روزګاري در طلبش متلهف بود ډېره زمانه په طلب د ده کې هغه متلهف و متردد و و پویان او دغسې به ورپسې ګرځېده و مترسید او بې قراره و و جویان او دغسې به طالب د وصال و و برحسب واقعه ګویان او خپل واقعي موافق پیدا سویله در چشم من آمد آسهی سرو بلند در چشم من آمد آسهی سرو بلند بربود دلم ز دست در پای فگن ای دیده شو خمه برد دل بکمن ای دیده شو خمه برد دل بکمن خواهی کی بکس دل ندهی دید ببن او دا بغریب ویله در چشم من آمد په نظر دما کې راغی آسهی سروی بلند هغه چیک سروی غوندې کدوال بربود دلم وی تختاو زړه د ما ز دست له لاس د مانه و در پایو فګن او په خپو کې وغورځاو یعنې خرابې کړ ای دی د یشوخم عبرت دل بکمن دا یار د ما بې حیا دا وړي زړه په لومې کې او دی سادي صاحب وایي چې ګوره یاد ساتو خواهي که ته غواړې که بکس دل نه دیهي چې چا ته زړه ورنه کې دی د ببن بیا سترګې چکه وتړه د کیسه ټوله له نظر نه چې کېږي خرابېږي بیا دغسې مهرویانو ته مه ګوره چې چېرته یې وینې چې طاقت کې نه وي چې اودس دې ماتېږي نو فورا سترګې بندوه او په بلې مخې ځه په بلې مخې څه کوه شنیدم باباجي وایي چې ما داسې اورېدلي کې درګذرې پیش قاضي باز آمد چې په یوې لارې کې دا نه البند زوی مخته د قاضي مخته راغی و برخې ازا مقاله به سمعش رسیده بود او څه حصه له هغو خبرو د قاضي چې داسې قاضي په ما میین ده او دا کیسې دا د ده غوږونو ته رسېدلې وې نو که مثل شی و وزاید الوصف رنجیده په دې باندې ډېر زیات غوسه شوی و و دشنام بې تحاشا دا دن ګرفت او ډېر کنځلې بې دړکی ورته شروع کړې او قاضي ته په کنځلو شو تا ما پسې داسې یا تا ټولو خلکو کې زه رسوا کړه او زه نهالبند زوی زه فلاني باندې مین یم آی دا دغه ده دا کیسې یې شروع کړه سم یې کنځلې او ګډې وډې و سقط گفتن او بد رد ویلې شروع کړه و سنګ برداشت اخیر کاڼی پسې واخیستې په د خولې دې ونه په دې کاڼي و هیچ از بی حرمتی فرو نگذاشت به هر حال هیچ چه یې له بیزتی نه پکې پرېنښودل قاضي یکې را از علمای معتبر کې هم عنانې وبوده قاضي یوه لره له هغه علماو معتبرو نه چې رفیق او همراه او همراز د ده و ګفت ورته ویې ویله قاضیه خپل ده لاندې خو ډېر لوی علما یي که نه نو چا کوم ده لاندې کاته ججان او علما قاضیانو هغه ته یې وویل دی خو قاضي القضات و چې وګوره که نه څنګه مزه کوي آشاهدی و خشم گرفتن بینش و عقد برب روی ترو شیرینش هغه محبوبانان داس ته وګوره او غصې ته وګوره او و خشم گرفتن بینش د غصې ته وګوره که نه و عقد برب روی ترو شیرینش هغه غوټه په هغه ټنډې باندې هغه تروې ټنډې باندې چې کومه غوټه راغلې ده څنګه خوږه ښکاري که نه ورته وګوره څه خوند خو کوي دا بس هغه نفس خواهشات دي که نه عرب ګوید ضرب الحبیب زبیب چې د معشوقې وال ممیزان وي د معشوقې وال وال چې وي ممیزان از دست تو مشت بر دها خوردن از دست تو مشت بر دها خوردن خوشتر که بدست خویش نخوردم از دست تو مشت و له لاس دې تا نه سوک بردهان خوردم په خولې باندې خوړل چې ته مې په خولې باندې په سوک ووایې که نه خوشتر دا ما ته خوند راکوي له هغه نه چې به دست خویش نخوردم چې په خپل لاس باندې مړۍ خولې ته وران خورئ دا له هغه ما ته مزه همانا یقینا خبره دا ده که از وقاحت او بوی سماحت می آید د قاضي ډېر تجربه کار و او ورته ویل چې ګوره ملګریا له دې وقاحت دې ده نه شوخي دې ده نه د دوره جرأت دې ده نه او د دونه بېحیایي دې ده نه دې نه بوی دې نرمي او د جوانمردي او د سهولت ورنه چې کېږي رادرومي دا اکثر چې دا ډېر دغسې هغه کوي که نه دا داسې رام شي که نه چې څه یې ووایه او وروسته دا دا ډېرې اوبه چي که نه بلک غوندې اوبه چي که نه دا ډېر شور کوي چې راځي که نه چړ او دا ډېرې اوبه که نه دا غلې روانې دا چی غلې روانې نو چې دا ډېر شور کوي دې اوبو نه به نه یارېږي چې دا غلې روانې دې اوبو نه یارېږه نو قاضي ورته ویلې چې وګوره که نه دا د شوخي او جرت او دې بې حیایي دې نه بوی د نرمي او د سهولت او د دې خبرې دي چې دا به لاس باندې راځي دا به لاس باندې راځي انګور نواور د ترشتام بود تنی چند از بزرگان چو کسان له مشرانو نه عدول خو عادلان که در مجلس حکم که در مجلس حکم او بودند چې په مجلس کې د ده حکم لاندې و شاګردان هغه و زمین خدمت به بوسیدند ټول آداب د تعظیم په جای ورته راوړل و گفتند او ورته ویې ویله که با اجازت سخنې در خدمت بګویم چې حضرت که تا اجازت مونږ یوه خبره درته کو اگر چې ترک ادب است اگر که دا ترک ادب ده و بزرگان گفتند او عالمانو ویلی دی نه در هر سخن به سکردن رواست نه در هر سخن به سکردن رواست خطا بر بزرگا گرفتن خطاست اگر که مشرانو ویل دي چې نه په هرې خبرې کې بحث کول روا وي هره خبره قابل بحث نه وي چې سړی دې بحث پکې وکړي خطا بر بزرگان گرفتن خطا په بزرګانو باندې نیولل خطاست دا خطا خبره ده په بزرګانو باندې غلطي نیولل ده نو مونږ په تا باندې حضرت چې غلط ګمان نه ده لیکن ولیکن به حکم ثوابت انعام خداوندی لیکن د وجې د هغه سابقه انعاماتو د بادشاه نه چې ملازم روزګار بندګان است چې ملازم دی روزګار دی بندګانو ده مصلحت یې کې بینن هغه خبره دا ده چې هغه مصلحت چې کوم مصلحت یې کې بینن هغه مصلحت چې کوم مونږ خلک ویني و اعلام نه کنن او د خپل ملګري ورته ښکاره کوي نو نوعې از خیانت باشد دا به یو قسم خیانت وي نو که تا په حق کې مونږ یوه مفیده خبره متصوره وي او مونږ یې تا ته کونو نو دا به د تا په حق کې یو قسم د څه وي خیانت وي ښه طریق ثواب آنست حضرت خبره دا ده صحیح خبره دا ده چې با این پسر ګرد تمه نه ګردي چې دې بچي سره ګرداور دې تمې مه ګرځه دا پرېږده ښه جې او فرش و فرش ولع در نه وردي او داسې وکړي چې دا فرش ته حرس دا راتاو کې او دا ونغاړي دا پرېږده اوس دې سور کې نام شه که منصب قضا پایګاهي منی است چې د مرتبه د قضاوت چې ده دا اوچته مرتبه ده مبادا داسې وي که به ګناه شني ملوث ګرځي چې چېرته په یوې ګناه بدې سره ته آلوده نه شې و حریف اینس که وفادار سړی وی بیا بلا څه خبره وه هغه یار دې دا ده چې ودرېده چې دې دي چې ودرېده وسخون ای کې شونې دي خبرې هغه وي چې وادرېدلې نو دونه بې حیا سړي سره حضرت د تا شان سره دا مناسبه نه ده یکی کرد بی آ بروی بسی یکی کرد بی آ از آبروی کسی دی عزت پچانا نو دی دی تا په عزت څه پروا ده حضرت بسا ډیر کله ته خبره داسې وي نام نیکو یې پنجاه سال نام نیک دی پنځوستو کالو په پنځوستو کالو کې به دې چېرته ایله نیکنامي حاصله کړي که یک نام زیستش کند پایمال چې یو نام بد دی ټولې نام لرا نیکنامی لرا کی پایمالا پنځوسو کالو کې به دې چېرته یو عزت حاصل کړی او په یوې معمولي بدنامي باندې به هغه هر شی چکې اوبو یوسي اقبال دیر سے آتا ہے اقبال دیر سے آتا ہے سعادت مندی او نیکمندی دا ډېر ورو ورو حاصلېږي چې ځان مشهور کوي او خلک تا ته توجه او بدنامي دا خو په سترګو پړق کې راګرمېږي تاسو مونږ د خدای ونه ساتي نو ورته ویلې چې دا به ته اوس مقصد دا دی چې دې قضاوت ته رسېدلی دونه عالیشانه درجه مرتبه دا په څونه وخت کې تا ته میلاو شوې اوس چې ته دې ارامي سره مقصد دا دی چې دا غیمې باندې اخته شوې نو دا دانه لوی ارامي ده که نه چې بیا به درله کار وګوري او مقصد هغه ټوله نیکنامي به دې په بدنامي چې کي بدله کي قاضی را نصیحت یاران یک دل پسند آمد بادشاہ لرا نصیحت تی اغا یارانو قاضی لرا نصیحت تی اغا یارانو یک دل یعنی موافق یارانو نصیحت خوخ راغی و بر حسن رای قوم آفرین خواند او په حسن رای د خپلو ملګرو باندې آفرین وویله و ګفته ورته ویې ویله نظر عزیزان در مصلحت حال من عین صواب است نظر د دوستانو په مصلحت او بهتري د حال د ما کې بلکل صحیح ده و مسئله یې بې جواب او دا داسې خبره ده چې جواب نه لري دونه صحیح خبره ده ولیکن لیکن خبره دا شی ده ولو ان حبا بالملام يزول لسمعت افکا یفتریه عدول که چېرته محبت په ملامتیا سره زایله کېدلی ما به خامخا اورېدلي و دروغ چې تړي عادل سړی عادل سړی دروغ تړي نه دا تعلیق بالمحال ده لکه عادل سړی دروغ نه تړي او چې دروغ ونه واري خو عادل شه نه عادل شه نه نو دارنګې محبت دا په ملامتیا سره ځایله کېږي نه نصیحت کن تو غافل نه توان کرد بهیچم سرکوف تمارم نه توانم کی بپیچم از یاد تو غافل نه توا کرد بهیچم د یاد دې تانه غافل زه په هیڅ طریقې سره نه شو کېدلی سر کوف تمارم سر ټکولی شوی مار یې زه لکه یو مار ته چې سر ورټکولی نه توانم کې به پېچم زه طاقت نه لرم چې تاو راتاو شم مار ته چې سر ور وټکوي بیا تاو راتاو کېدای شي غریب ختم شو نو ما سر ټکېدلی ده اوس ما ته دا کیسې فایده به هر حال نه راکوي ای بیګوف دا خبره ورته وکړه و کسې چند او څو کسان به تفحص حال او تفتیش دی حال د ده دپاره برانګېښت واستول و نعمت بې کرا برېښت او ښه ډېرې پیسې ورله ورکړې هر څوک چې وي چې زر وویني تابع شي زر چې وویني که نه خپله غاړه کېږي اګر که هغه هغه ډانډی د اوسپینې د تلې ولې نی هغه تلې کې د اوسپینې ډانډی نی مخکې به تلې وې که نه میزان داسې به یو ډانډی و پکې ته پورته نو چې کوم طرف ته دروند شي که نه هغه اوسپینه یې په دې پوهېږي هېڅ طرف ته سر ټکي پسې جوکاو کي نو بیا به سړی څه شي نو دا په دام کې راځي دا په دام کې راځي اوس یې ګوره پته دی لګي فی الجمله حاصله خلاصه د خبرې دا ده شبې اتفاق صحبت میسر شد سم تجربه کار کسان یې پسې استولي و اخوا دې خوا یې ورسره وکړ داسې راګیر کړ چې یوه شپه اتفاق کې صحبت څه میسر شو ورته رایې وسته و همدرا شب شهنه را خبر شد او په دغې ورځې باندې په دغې شپې دا چا سیډي په وکړه او کوړو وهونکی چې کوم غماز وي هغه یې درته په خبر کا بادشاه سیډي چې قاضي خو د آرامي توب کوي قاضي همه شب شراب در سر قاضي ټوله شپه شراب په سر کې و و شاهد در بر او شاهد او محبوبې په غېږې کې و از تنعم نه خفتې او د ډېرې خوشحالي نه وده کېده نه و په ترنم ګفتې او په ترنم سره یې دا ویله امشب مگر به وقت نمی خوانه دین خروس امشب مگر به وقت نمی خوانه دین خروس به وقت نمی خواند په وخت باندې ونه وایي این خروس دا مرغه یعنی بې وخته اذانونه تیر شو رسلي شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو تو جوڑ دے کوئی ټکڑا شب جدائی کا خاوند نن می د جانان کلی کې شپه ده چې سبا یې نه کې دغسې ښه ده نو دی وایي امشب نن شپه مګر به وقت نمیخواند شاید چې په وخت باندې ونه وایي این ښه روز دا مرغه یعنې په کار ده چې نن دی په وخت باندې اذان نه وکړي چې څه سهار ناوختې وکړي چې شپه زر تېره نه شي ولې عشاق بس نه کرده عاشقانو لا بس کړې نه ده شاک بس نکر د هنوز لا تر اوسه پورې تمام کړي نه د هنوز لا تر اوسه پورې کنار او بوسې لا خو کنارې او بوسې او سلسله مقصد دا دی چې لا ختمه نه ده یکدم یو ساعت کې چشم فتنه به خفتست چې چشم دی فتنې هغه ودې دي زینهار خبردار ګوره ټول خلک ودې دي زړه ته وتایي خبردار بیدار باش نن بیدار اوسه چې خوب نشي دار تا نه راوه د عمر برفسوس موقع درته ملاو شوې ده چې بیا دې ټول عمر افسوس باندې تېر نه کې نن شپه ده چې څونه در نشي تا نشنه او په دې چرګانو بانګو باندې وایي مه خطا کېږه دا خو کله نیمې شپې اذانونه وکړي چې داسې نه چې په دغه کې ابتدا نیمې شپې له اذان نه کوي او تا بیا مقصد دا دی چې له شونډو نه شونډې چي جدا کړي نه نه تا نشنوي ز مسجد عادي نه بانګ صبح خپل نفس ته ورته وایي چې تا چې تا اورېدلی نه یي له جامع مسجد نه اذان د سحر چې جامع مسجد اذان دې نه یي اورېدلی یا از درې سرای اتابک یا د هغه سرای د اتابک نه هغه غرې او د هغه نغارې دې نه یي اورېدلی ګانټۍ نه یي بجاو شوې لب از لب شونډې له شونډو نه او بیا داسې شونډې چې چشم خروس په مثال د سترګو دې چرګانو چرګ سترګې سرې وي نو له سرو شونډو نه شونډې چې ګول صرف په دې مرغانو په دې چرګانو بانګو باندې اب لهیب و دا به کمکلتوبي برداشتن اوچتول دې دی به ګفته یې بېهوده یې خروس په هغه ویلو بېهوده د چا باندې چرګانو باندې یعنې په دې باندې خطا نه شي چې سم اذانونه نه شوي سمه رڼا شوې نه تر هغه پورې خو دې دا سلسله چې وي جاري وي تر هغه دې دا سلسله چې جاري وي د چا سلسله د بوسو کې نه قاضي دري حالت شجي ملا اذان ته صبر وکړه کبان دې وکړه جانان اخلي رخصتونه قاضي دري حالت بود قاضي په دې حالت کې و قاضي په دې حالت کې و که یکی از خدمتګاران از در خانه درآمد چې یو له خدمتګارانو نه له دروازې دې خانې نه ورته راغی و گفت ورته ویې ویله حضرت و قاضي صاحب ته نشیني څه دپاره ناست یې بېخ دې ونښېده خېز پاسه و تا پایې داري ګریز ا چې تر څو دې خپې منډې وهه که حسودان بر تو دیکې ګریستان ده چې کینهګرو خلکو حاسدانو په تا باندې اعتراض نیولی ده بلکې اعتراض نه ده بلکې حق یې ګفتان بلکې حق یې ویلي دي حق یې چې دي ویلي دي چې دغسې کیسه جوړه کړې ده ده مګر آتش فتنه کې هنوز اندک است مګر اور دی فتنې چې اوسه پورې لالک ده به آب تدبیر فرو نشان یم که ته اوس منډه کې بیا به څه تدبیر اوبو باندې به مونږ دا اور مړ کړو مبادا کې فردا بالا ګیرد داسې نه چې سبا دا اور ډېر ټیټ سي و عالمې را فرا ګیرد او ټول عالم به چکې پر ونیسي قاضي پروان وه قاضي به تبسم درو نظر کرد و گفت قاضي په خندا, نظر... په خندا کې دته نظر وکړ او ورته ویې ویله پنجه در سید برد زی غم را پنجه در سید برد زی غم را چه تفاوت اگر شغال آید روی در روی دوست کن بگذار تا عدو پشت دست می خاید پنجه در سید برده پنجه پشکار کی وڑی زی غم را شیر لره چې یو شیری او ښکار کې پنجه چیز ډوبه کړي او ښکار یې په پنجې کې اخیستی چه تفاوت کنه څه فرق کوي اګر شغال آید که ګیدړ راشي ګیدړ راشي نو څه وشو په دې سره شیر ورسره ښکار پرېږدي یا پنجه ورنه وباسي څه کم عقلې خبرې کوي روی در روی دوست کن بګزار مخ په مخ دې دوست کا مخ په مخ دې دوست کا یعنی ښه خوندونه واخله او پرېږده تا عدو پوښتې دسته مې خیر چې دښمنان هغه ملا د لاس په غاښونو باندې څه کي وچیچي گویند داسې راویانو خبره ذکر کړې ده چې ملک را هم درا شب آګاهی دادن چې بادشاه لره هم په دغې شپې خلکو خبر تن ورکړ که در ملک تو چنی منکر حادث شده چې د تا په ملک کې داسې یو بد کار چې کوم د حادث شوی ده چه فرمایی تاسو حکم ده ملک گفت بادشاہ ویلا من خورا از فضلای عصر میدانم ما په ده باندې دا خیال ده چې دا د خپلې زمانې فضلاو نه ده دنه لوی عالم نشته ما دا خیال نه پشي و یګانه یې روزګار او دا خو بېنظیر او یګانه دې روزګار ده مې شمارم زې شمارم چې دا خو دې بېنظیر ده او دې خو مثل نسته باشد ممکنه ده چې داسې خبره صحیح نه وي دا چا په ده دروغ تړلي بادشاه ورته ممکنه ده چې مهندې دا در حق کې او خوځې کرده شجی بدن دان بردا یار بند کا دا سوال است بردن بتیغ بدن دا گزد پشت دستی دریغ بتون دی سبک دست بردن بتیغ په جلدی سره لاس وړل تورې ته چې تحقیقي حال نه وکړي صحیح انکوایري او تفتیش نه وکړي او لاس تورې ته یو شی یو شی نه غرب شي بیا به بدن دا غزت پوشتې دستې درېخ بیا به په غاښونو باندې چیچې په غاښونو کې به چیچې هغه ملا دې لاس پې افسوس نه چې تر څو پورې ما تحقیق حال نه کړی زه د تاسو خبره په دې کې نشم منلی دا د زمانې یو لوی عالم ده او دنه ټیګ عالم ما په بادشل کې بل شته نه نو دی به دا کارونه څنګه کوي باباجي وایي شنیدم باباجي دا خبره ډېر په غور اورېدلې وه ځکه دونه اوږده کړې ده باباجی وای شنیده هم ما داسې اورېدلي که ملک سحر گاه به تنې چند از خاصان به بالین قاضي آمد چې بادشاه سحر وختي سره د چو کسانو خاصانو ورسره وزیر خزانه وزیر مقصد دا ده چې دفاع وغیره د نږدې چې کوم ډېر غټ غټ کابینه وه دا ورسره و به بالین قاضي آمد چې قاضي کوم ځای پروت و کومې کمرې کې هغه ته راغله شمع را دید استاده شمع یې ولیدله چې ولاړه ده و شاهد نشسته او هلک یې هغه چې کوم دي هغه محبوب یې کېنولی ده و می ریخته او شراب یې څه څکلي دي او څه توی دي و قدح شکسته پیالې د شرابو ماتې ګوډې پرتې دي قاضي در خوا بې مستي بې خبر از ملک هستي څه عجیب الفاظ نه وایي که هغه سادي خو دا را تاسو خو دې فن سره مناسبت نشته که نه الحمدلله مونږ باندې د دوب د فصاحت هغه منکشف کېږي قاضي در خوابې مستي بې خبر از ملک هستي قاضي په خوب د مستي کې بې خبر و له ملک د هستي نه دنیا نه ناخبر د خپل ویتې خوټې پروت ده ښه دي ملک به لطف اندک اندک بیدارش کرد بادشاه په نرمي سره داسې غلی غلی بیداراو قاضي صاحب قاضي صاحب پاس کې برخیز افتاب برآمد چې پاسه قاضي صیب لمر ختلی ده. قاضي پوه شي چې وایي بادشاه ده ورسره کابینه ده اوس ته دې ده حاضر جوابي ته ګوره ته دې ده حاضر جوابي ته ګوره قاضي دانست قاضي ته پته ولګېدله چې حال چیز چې حالت څه ده که کیسه خو خرابه ده گفت و قاضی صاحب ورته ویله از کدام جانب برآمد چې لمر د کوم طرف نه ختلی ده گفت و بادشاه ورته ویله از جانب مشرق د مشرق جانب نه گفت قاضی صاحب ورته ویله الحمدلله که هنوز در توبه باز است شکر ده چې دروازه د توبه خلا بیرته ده به حکم حدیث شریف په حکم د دې حدیث شریف لا یغلق باب التوبة علی العباد حتی تطلع الشمس من مغربها الټه بخت و عقل ناتمام عقل ناتمام دا شینا سړی په ګناه باندې چې کي برنګېخته کي خدای دې بیخ وباسي گر گرفتارم کنی که ته ما مؤاخذه کوې مستوجبم زه بلکل د دې لایق یم ور به بخشي او که ما بخي عفو بهتر ز انتقام د عفو له انتقام نه بهتره ده ملک گفت بادشاہ ورته وویله توبه یې تو در این حالت توبه د تا په دې حالت کې چې بر جزای ګناه خیش اطلاع یافتی چې په هغه جزا دې ګناه خپلې باندې اطلاع تامینده کړه سودې نه کند په دې حالت کې توبې څه فایده نه لري قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا نو اوس خو دې په خپلو سترګو عذاب ملاحظه وکړه چې اوس په غرباوه شي اوس توبې وباسي چې کوم قوم باندې به عذاب راغی په خپلو سترګو به بیا به ورله توبو څه فایده نه ورکوله ایمانونه به بیا فایده نه ورکوله چې سود از دوز دیاګه توبه کردن چې سود از دوز دیاګه توبه کردن که نتوانی کمندن داخت برکاخ د هغه کمند غورځول بر کاخ په ماڼۍ باندې او په هغه کوټ باندې مخکې به چې غلو غلا کوله نو داسې به یې رسۍ کې هغه اچولی او داسې کږه غوندې اوسپینه بیا به هغه داسې دیواله ته له هغه پله له کلا نه وویسته که نه بیا هغه هلته ونښلي بیا به یې مقصد دا دی چې رسۍ کې داسې بندونه بندونه جوړ کړي بیا به په هغه داسې چس ور وخاته نو اوس یو سړی هغه هغه بام ته رسولی نه شي او دې وجې نه بیا وایي چې ما له غلا توبه نو دا غلا څه فایده دې غلا نه توبه څه فایده هلکه تا خو کوله خو وس دې نه وکړ بلند از میوه چې له میوې نه بلند سړی میوې ته وررسي ګو ایخ ته ووایه کوتاه کن دست چې د لاس رکته که میوه مه شو کوه چې کوتاه خود نه دارد دست بر شاخ چې ټیټکی سړی آخو خپله لاس شاخ ته نه وررسي نو هغه کوی چې دې نر شو کوه انګور چې دي تراو دی تورا با وجودی چونی منکرې تا لرا سره دی تا لرا سره دی دورا منکر او فعل بد کې ظاهر سود چې کوم ظاهر سو سبیل خلاص صورت نه بندد طریقه د خلاصي صورت نشي تړلی اوس د خلاصېدل ګران دي این بی ګفت دای وویله و موکلان عقوبت دروی آویختان هغه مقرر شدګان دي سزا هغه په دکې سره پرېوتل او پولیس ورته ویل شابه سوینو ته کړاپ کړاپ زر زر پیکړې پکې واچولې څو یې مکې ووایه گفت قاضی صاحب ورته ویله مرادر خدمت سلطان سخونې باقي چې ما لره په خدمت کې بادشاه کې یوه خبره باقي ده یوه خبره درته کوم بادشاه ملک بشنید بادشاه واورېدله و گفت ورته ویې ویله آچیست هغه څه خبره ده گفت قاضي صاحب ورته ویله چې دا خبره ده لست زی گناہ کے ماراست اگر خلاص محا لست زی گناہ کے ماراست بدا کرم کی تدا ری امیدوار ہست دا سکینې ملالې په هغه لستوڼي دې ستړې باندې یعنې چې تا د ستړې لاس په ما باندې څنډوالی ده چې بر من افشاني هغه لستوڼی دې ستړې دي چې په ما څنډوالی ده یعنې ته ما ته غوسه شوی تما مدار ته دا تمه مه ساته چې از دا منت دي دارم دس چې له لمنې دې تا نه به لاس زه واخله زه به بیا بادشاه تا لمنې پورې به ما چې لاس نیولي اگر خلاص محال است اگر که خلاصوالی محال ده دې ګناه له هغې ګناه نه چې مراس چې ما لره ده له دې ګناه نه چې د کومه ځین ګناه له دې ګناه چې د کومه ګناه ما ده اګر که دې نه خلاصوالی محال ده لیکن بدا کرم لیکن هغه سخاوت دې وجې نه چې تو داری چې تې لرې امیدوارم هس زه بیا امید لرم ما امید کټ شوی نه ده که تا دا خیالي چې ده به امید کټي ما امید کټ شوی نه ده ملک گفت بادشاہ ورته ویلا این لطیفه بدیع آوردی دا خو تا ډیره عجیبه خبره وکړه و این نکته غریب گفتی او ډیره نادره نکته دی وویله لیکن محال است محال عقل است لیکن دا خبره مشکله ده عقل خواته و خلاف نقل او دا د خلاف نقل خبره ده که تو را فضل و بلاغت امروز از چنگ عقوبت من رهایی بخشد چې تا لره فضل و بلاغت او فصاحت وغیره عبرت واخلي چې بیا داسې څوک ونه کړي و عبرت گیرند او عبرت واخلي گفت قاضي صاحب ورته ویله ای خداوند جهان ای بادشاه د جهان پرورده نعمت این خاندانم زه خو ساتلی شوی د نعمتو د دې خاندان یم وړوکی تاسو سره ستر شوی و این جرم تنها در جهان نه من کرده ام ادا جرم خو تنها په جهان کې صرف ما چیرې نه ده کړی ولې دا صرف ما خو په دنیا کې نه ده کړی نورو خلکو کړی ده دیګرې را بیانداز بل څوک داسې تر واچوله دې نه تا من عبرت ګیرم تا چې زه ورنه عبرت واخلم بیا داسې نه کوم ملک را خنده گرفت بادشاه ته خندا وراله لکه تاسو ته چې دراله و به عفو از سر جرمې او برخاست عفو یې د سر د جرم د دنه وکړه ورته چې بس تی تماف مې کړې و متعنې تان را کې اشارت به ګشتنې مې کرده او مې کردند گفت هغه حافظانو لره چې اشاره یې مړولو دې د باندې کوله هغو ته یې ویله همهم همهم مالی ای بخیش تنین تانا بر ای بی دیگرا مزنین چې تاسو ټول هم برداشت کوونکي د خپلو عیبونو یو خپله تاسو کې سل عیبونه دي تانا په عیبو د نورو خلکو باندې منیسو یو منټې بند حکایت منظوم کله داسې پاکیزه محبت هم وي الفت کی تب مزا ہو کہ دونوں ہو بے قرار دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی د دې نه بله مزه چېرته به وي محبه یار چې له یار خولې اخلي نو دا داسې یو پاکیزه محبت و د دې دواړو نوجوانانو جوانې پاک بازو پاک رو بود دا دواړه کېدای شي رو کېدای شي رو کېدای شي رو طریقې ته وتایي رو بیا مخ ته وتایي چې په دریای اعظم کې په هغه غټ سمندر کې به ګردابې در افتادن په یوه ګرداب کې ګرداب یې ځای ته وتای چې اوبه داسې پکې تاوېږي را تاوېږي په یوه ګرداب کې دواړه یو ځای پرېوتل چم اللہ مدشتہ دست گیرد چم اللہ مدشتہ دست بگیرد مبادا کن در آن حالت بمیرد مبادا کن در آن حالت بمیرد کله چې آ ملاح ورته راغی کښتیبان تا چې له لاسې ونیسي مبادا داسې نه وي کن در آن حالت بمیرد چې په دې حالت کې مړ شي نو ایوه ته یې لاس کړ چې ایوه ته یې لاس کړ همې ګفتس میانې موج تشویر همې ګفتس میان موج تصویر مرا به گذار دست یار من گیر مرا به گذار دست یار من گیر همې گفت ورته ویې ویله از میان موج تصویر له هغه منځ دې چپو نه په اشارې سره یا هغه پریشان کنو چپو کې دا خبره وتر وکړه مرا بې ګزار چې ما پرېږده و دستې یار مانګیر زه د خیر د غرق شم خو د ما یار لاس څخه ونیسه دری گفتن جهان بروی دری گفتن جهانی بر و یا شفت دری گفتن جهانی بر و یا شفت شنیدندش که جامی داد می گفت دری گفتن په دې ویلو ویلو کې جهاني جهان بروای آشوف په ده باندې غمجن سو یعنی مړ شو په دې کې بس غریب ساچسله ختله او په نزع حالت کې و شنید انداش داسې خلقونه اروېدل کې جامې داد چې روح ورکاوه ومې ګفته دای ویله ہے رسم و عشق بازی کہ سادی را ہے رسم و عشق بازی جو ناداند کہ سادی را ہو رسم عشق بازی جو ناداند کہ در بغداد تازی ځکه چې سادي صاحب لار او رسم او رواج او طریقې د محبت او د عشقبازي داسې ورته معلومې دي لکه په بغداد کې تازي اس چې خلکو ته معلوم چې هر سړی هغه هلته د تعزیه سو ښه رواج و هغه لکه پېژانده شي که نه سعدي ته داسې د دې لارې خم و پېچ چې ده معلوم ده او یقینا معلومېږي داسې چې سعدي ته پوره خم و پېچ د دې لارې څه ده معلوم ده دلارامی کی داری دل درو بند دیگر چشمت هما عالم فرو بند یو ور چې کوم دلارام ته لرې نو زړه بیا په هغې کې چې که بند ساته او سترګې بیا له ټول عالم نه چکا وتړه اگر مجنون لیلا زنده گشتے حدیث عشق زی دفتر نوشتے اسادی سوی چې که مجنون لیلا و زمدی وای نو خبرې د عشق په بیا د ما کتاب نه لیکلې دیک ته عشق خپل کولای خو خبرې د عشق په د ما کتاب نه چې کولې په ضعف کې او بډاوالي کې حکایت باباجي یوه خپله خبره بیانوي دا طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحث همې کردم سادی سے وایي چې سره د یو طایفې د هوښیارانو ان علماو په جامع دمشق کې بحث همې کردم یو بحث علمي مو سره کاو یو علمي بحث مباحثې باندې سره لګیا وو که جواني از در درآمد چې یو ځوان عادې مسجد دروازې نه درته راغی ارګټ په ګفته وی ویلا دریمیا کسې هست که زبان فارسی داند د تاسو کې څوک داسې شته چې د فارسي زبان زده گفتند خلق ورته ویله آرې ولې نه غالبا اشارت په من کردن یعنی غالبا ما ته اشاره ورته وکړه چې او لکه سادي صاحب فارسي هم چې ده زده ده ځکه چې ما اصل زمان خو فارسي و خو شام کې خو به دی بیا په عربي کې خبرې کولې سادي صاحب په عربي کې هم ښه ماهر و گفتمش ما ورته ویلا چې خبر از خیر خدا گفت اغجوان ویلا پیرې صد و پنجاه ساله در حالت نزع است یو بوډا ده د ایک سو پچاس سال ده په حالت په نزع کې ده بس زنکدنې ده و به زبان عجم چیزې مې ګوید او په زبان فارسی کې سوایی و مفهوم معنی مې شود خو مونږ په پوهېږو نه چې دا څه وایي اگر به کرم رنجه شوي که چېرته په کرم سره تم یعنی دا تکلیف وکړې او مونږ سره څو قدمه واخلې مزدیابي باشد نو ډېر ثوابونه به یې که وصیت یې همې کند داسې معلومېږي چې غریب څه وصیت کوي خو مونږ په زبان نه پوهېږو سادي سوی چوبه بالی نش فراز آمدم چې کله زه د ده هغه سرحانې خوا ته مخته رانه چا کوم ځای دی پروت و بیماري ځای باندې ای مې گفت دا یې ویله ابودا دا ویله نی الوان عمر دمی چند خوردی مو گفتند بس او دا هغه ویلا دمی چند گفتم برارم بکام دمی چند یعنی چو ساعت ما خو خپل زړه کې دا خیال و چې چو ساعت به زه نور هم زم دا یم ولې پنځو ایک سو پچاس سال و زه بیا لا نوره ایله وه چې نو دې ما خو دا کړو چې ټول کاله به زه نور ځم دا یم درېږه افسوس تا کې به